إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات معنا یې دا ده لږه مخکې د دا و چې په قاری باندې واجب دي دا خبره چې سو قران دی اذ واجب عليهم محتم ځکه چې واجب دي عليهم ولستون کو د دې قران محتمو په طریقې د لزوم سره واجب دي بلا چې واجب دي بالکل لازم دي تاکید شو قبل الشروع مخکې د شروع کولو نه فی القرآن په قرآن کریم کې الآل السنیه والوی قبل شروع فی القرآن مخکې د دین چې ته په قرآن کریم کې شروع کې فتا واجب څه دي اولا ان يعلموا واجب پتا اول داری خپدای باندې واجب اول دا دي ان يعلموا دا چې د یو پیژني مخارج الحروف او صفات مخارج د حروف او د صفات دا مخارج الحروف د حروف او مخارج پیژني او صفات او د حروف او صفات پیژني ليلفظوا بافصح اللغات دې لپاره چې دای اولول قران کریم په فصیح ترین لغت سره چې هغه لغت ته عربو ده په عربی کې قران اولول پښتو کې اونلولي ها دا د دې لفظي معنا شو از واجب د دې واجب نه کوم واجب مراد دی واجب خو لغتا معنا دی او شی ثابت الواجب لغتا الثبوت د دې واجب نه کوم واجب مراد دی آیا عرفي او اصطلاحي دا به مراد د چې داغي پر خودل پکار نه او کول لازمي دي مالا بد فی من فعله دې واجب عرفي او اصطلاحي وي پر خودلی ناپسندیده دي او کول خامخا دي یا فطری او شرعي واجب دي مراد دي چې ثواب درته ملاويږي چې وی کی او عذاب درته ملاويږي چې پری نو آیا دا عرفي او اصطلاحي واجب دی او کنه دا فقهي او شرعي واجب ظاهر نه دا معلومیږي دا المنح الفکریه کې مولا علي القاری دې ذکر کړ ظاهر نه دا معلومیږي چې دینه مراد عرفي او اصطلاحي وجود دی ځکه د چې په مقدمه کې کومې خبرې ذکر کړي نو هغه شرعاً وی واجب نه دي بلکې بعضې پکې واجب دي او بعضې مستحب دي او په خپل د ناظم رحمه الله په دې عبارت دی فرق ته اشاره شوی دی وای مخارج الحروف والصفات دایته ان يعلمو د بار مفعول جوړ او ازواجب دلان به داخل کو باقی سيزونه محرر تجوید دای په زمن د دې کراوسته نو د دغه عبارت نه او د شیرونو نه معلومیږي چې واجب صرف مخارج او صفات یا ور څوک مني مخارج صفات دي واجب د ټول ارته په دې کې واجب نه دي حج حج باقی هغه سيزونه چې هغه واجب نه دي البته مستحسن او مستحب دي د هغه په اهتمام کې دا نه چې تا هغه پرې کله مخارج او د صفاتو خیال دی نه ساتل خو مکمل عربیت ته تبا کو عربیت ته ختم کو قران لولي په داسې طریقې لولي چې عربیت خیال له بجونه ساتي مخارج صفات نه پیژني باقی د صفات لازمه کوم چې موږ لګیایو باقی صفات عارضه تاسو تر روان دي چې کله وی په یو حرف کې وکړني حسن وقف حسن ابتداء دا اگر چې د عربیت مدار نه وي خو په دې سره زینت د الفاظ او د جملو د عربی جوړیږي نو که زړه دام نه کوي فضیلت ختم شو نو د عربیت د تلفظ مدار مخارج او صفات وګرځو ځکه وی یلفظ بیفصح اللغات بیا محرر التجوید دا غینه پس ویلی چې هغه مقصد دا دی چې باقي سيزونه د عربيت نه لري د تحسين او د تزيين لپاره دي البته عرفا یعنی په اصطلاح د قاریانو کې د دې پابندی لازمی او ضروری ده ترتیل ترغی پوره کیږي چې مکمل قواعد د تجوید څخه کړي اختیار کړي دي نه او که چرته د دې وجوب نه مراد څه شي شي وجوب علی الکفایه شي په دې صورت کې بیا موږ ته وجوب شرعي مغسته شو چغا لغتا په معنا د السکوت راځي پیدا وجبت جنوبها فکلوا منها ځکه شرعا دا ضروری دی چې په امت کې داسې خلک پکاري چې هغه قران سم وایي قراءات پیژني وقف او رسم او مسائل پیژني د دې په پیجنګلو باندې خو قران په خپل شکل کې موجود دی اے که صحیح قاریان د قران ای ختم شي نو بیا خو د قران په د قران کریم په هغه تسلسل کې به نقصان راشي د الله د پیغمبر نه دغه کان پوړای په پوړای موږ تر ورسېدو اوس یو زمانه راځي ختم شو خاریا نشته دیو جن واجب دی په امت مسلمه کې چې دا چې خلک وي چې هغه قران کریم سم وي او خلکو ته راهنمایي اگر کټول نه دا به واجب علی خواهش المنح الفجریه کې مولا علی الخارجی ذاتي ذکر کړ ها نو الحمدلله او شته کنه په دنیا کې هغه قاریان شته چې غي د خلکو د غلطو ازاله کوي الکه حکم مولا چې د قاری سره دښمنی کوي یا تجوید سره نو دا ظالم نه قاری خدا فائدو کتا د پاره چې تا نه واجب پورته کتل تر نه بوج پورته مثلا کداغه معنا مراد شي چې مراد ته واجب ورل کې پایې دي دا خبره ده نو پر مولا علي القاری تیپ کړي ها نو څومره لوی فائدہ درته قاری درکا ته قران غلط ته خود سر نه دي څه شي بوج به پورته کړي قاری ګناګار نشوي اگر چې نه زده کې دا خپل کو دا هي د پوز بدر نه کی په پکار د چې قاری دې بلته کې دعاګانې ورته کې اته کې یو ځل ورته پروګرام کې چې د ګډ وډ نشي او کنه دی خان دی ها دې قاری صرف مال وای چې ورګه د پروګرام کې چې کله زه کاری خبرو کوم په تاسو بوج راځي په جیبونو باندې بیا خان دای ما پوره المنح الفکری والا ذکر کری چا چې دا ویلي چې واجب نه مراد ما لا بد منه ده چې بالکل تخلاصې نشته واجب نه دا مراد دا به حمل چې په خلکو چې غي قران صحیح ادا کوي په خپل طبيعت سلیمه سره لکه عرب العرب الفصحاء نو بیا د هغه واجب نه د مراد کوم چې عند الفقهاء د واجب شرعي او کله چا طبيعت سلیم نشته مثلا عجمی وي نو بیا به د واجب د وجوب شرعي مراد شي پیدا خبره چې چا کړي نو دا جمع بین الحقیقت والمجاز کړي لکه شیخ زکریا دا غوړه کړي خو مولا قالی رحم الله او التحقیق المرضی ما قدمناه ممکن مخکې خبره ذکر کا غوړه ده ځکه وای دا مقدمه صرف تجوید کی منحصر نه ده کې نور خبره په هر حال تجوید به د کول غواړي صحیح ده کنه هر چا ته لازمي او ضروري قبل الشروع تفصيل کو او د تفصیل کې دنه دنه بیا نور تفصیل کو دا هو د ذری دا کنه دا غلط په شلو ورځو کې ختمه د امام ابن جزری د کتاب په پاکستان کې ول عربی کتاب د تجدید کې نشته غیا و دی څه دی نو چې په دې کې خو در زارت نه کم کنه نور غوځل دا د اردو کتابونه ما ما د اردو کتابونه مشته دا د اردو کتاب دی ما تر چور دی په چې مال زه خپل تا در د اردو کتاب شته وام نه انا چاته مشوره ورکو تجوید هو درې څلور درجه علم غواړي لوګي غواړي نو چې ته د عربی کتاب نه الرجی ده ویږي پینا نو ته چې کوم تجوید چاته وخه نه هغه هغه طالب به بیا تا د غیرې نه کوي او چې لا د قران معنا نه درې نو بیا خو سم د والو سره جوړي وي واجب دی قبل الشروع اولا چې کله د د شروع نه مخکې قران د شروع کېدو نه مخکې ها د دې مطلب دا نه دی چې ګنې یو سړی استاد پکې ناشته اوس په تجوید سره قران وای او الفاظ مو سم تکه دغه وخت کې خو بتا تجوید ذکرای ورته نو جزري د خبرې په مقصد باندې ارمان دې تاسو پوي شئ وای څوک چې وای د قران وام نو دې دې اول مخارج او صفات زده کی ځان دې به پوه کی بیا دې راشي او قران دی و ته امام ابن جزری دې په خبر عمل کې نو ته چې دل تراشي ته باول علی با تا ساده زکه زکه زکه